د نارواو کارونو او د ناروا وینا دی خو کې نه وې دی خو کې جنگ سره کې نه ورته کې ولا ذکر الله اکبر خامخا اذر پکې ولګو خامخا ذکر د الله لوی دی والله یعلم ما تصنعون الله خپوی پاسو چې تاسو کوي بټن باندې کوي د موټر ولا تجادلوا اهل الكتاب جګړه مکوي د اهل کتاب سره جګړه مکوي د مولایانو سره وره تو وجه د سنا د وجه د علم د کتاب نه الله وي اسنګ چې د زما د کتاب علم سره ملاو دی نو د کتاب زما خیال او ساته جګړه به سره نه کوي چې بیا او ترات بدوي ولا تجادلوا اهل الكتاب جګړه مکوي د اهل کتاب سره چې به ته معافي وغواړي ولا تجادلوا اهل الكتاب جګړه مکوي د مولایانو سره د وجد کتاب د الله نه الا مگر که جګړه کې نو په طریقه هي احسن چا خسته طریقه ده خسته سره پرد د شرک باندې چاغه مشرک دی او د شرک تردید کې په دې جګړه کې نو سره وکبیا الا الذين لكن الذين لكن کسان چې ظلم کړي منهم د دینا نو که جګړه کوي او سره نو خیر ظالمانو سره جګړه وکا وقولوا وای آمنا من ایمان اورې بالذي پاک کتاب چې را لګلې شوی لینا منګه تا او را لګلې شوی تاسو ته بل هو بلکې دا قران کریم آیات بینات دلائل واضح فی صدور الذین فسنو دا کسانو کې چور کړي شو د علم دی او ما اجحدو بیااتنا او انکار نه کوي پایاتونو زمونږه الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا وعد لولا انزل عليه آيات من ربه ولن راجي په د باندې یو دلیل د خپلنا وایا پیغمبر انما الایات عند الله بشک معجزه د الله سره دي قران کافی دی الله وی یتلا علیهم چلوستی شي په خلق باندې ولی قران کافی دی ان فی ذالک ذکر په قران کې لرحمتن خامخا رحمت ته و ذکر او وعظ او نصیحت ته للقوم یؤمنون داس قوم د فارچ ایمان وروړي والذین آمنوا کسان چې ایمان لرل او عملو صالحات او عمل یو کړنیک لنو بوي انهم من الجنت غرفا خامخا چې ور کوم د لرا د جنت نه بالا خانه تجری چې به یوا من تحت هل انهار لاندې دونو داغې نه ولې خالدین همیشه وی فیها پای کی نیما اجر العاملین څخه د اجر د عمل کوونکو الذین کسان صبر صبر یو کو وعلى ربهم خاص په خپل رب دی توکلون ځان سپاری وکای من دابت او د زنده سرنا لا تحملو نه پورته کوي رزقها رزق فلرا الله والله رزق ور کوي دې زنا او تو خاص تاسو تم در کوي او هو السميع العليم او دا الله دې اوریدل والا پویا ولئن سألتهم او کچره تپوسو کې ته زدینا من خلق السماوات چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه وسخر شمس او القمر چا کار کې د ګولې دي نور سپوږمۍ لا یقولن الله نو خامخا وای بدی الله فانا یوفکون کوم خاده والو شو فایزا رکبو فی الفلک کلا چې سوار شری په کشته کې دعو الله ارا مدد کوي دی الله لرا مخلصین له الدين چې خالص کوونکی الله ته د دین د عبادت فلمار کلا نجاهم چې خلاص کړي ال البر او چتا اذا هم یشرکون ناګهان د شرک کوي ويتخطف الناس چې اړول به شي خلک من حولهم چا پیر زدینا آیا په باطل د ایمان وروړي و بنعمت الله او په نعمت الله دې یکفرون کفر کوي ومن ازلمو سو دې ډېر ظالم ممن دا چانه چې جوړي علی الله په الله کذبن درو او کذب بالحق یا نسبت درو کې توحید ته الکذا اچرا ادا توحید دتا الیس فی جهنم ان په جهنم کې زه تل کافری ان د پاره د کافرانو والذین کسان جاهدوا چې کوشش وکفینا ازمن پلار کې لنهدینهم سبلنا خامخا توفیق بور کوم دې ته دلارو وان الله بشک الله لمع المحسنین خامخا سره د نیکانو که اختیارات دي د دې زورورتیا نه او د دې کمزوروالی نه مخکې ورستو اختیار د چا دی پیر بابا دی د چا دی تاسو غوړي شو لکه کاکا سره د چا دی وی تاسو غوړي کېږي سره لله الامر دې موږ چې څه شک پیدا شي د چا اختیار چي او جلسه کې چې دا څنګه چلی بیا ګل بابا لله الامر من قبل ومن بعد ويوم يفرح المؤمنون او پدا واقع خوشاله شو مؤمنان بنصر الله بهم ذات الله امداد کې الله دا چا چې خو دې او دا الله دې زور اور مهربانو خوراکونه وکم سکاګونه کوم په دې کې پیسې دی او ګاډي او بنگلې دي د خلکو سيزونه وام په دې خپويږي هو هم ان الاخرته هم چې چا ځان له سکشه ګټلې لګ ډېر پیسې جمع کړي او خو غیر وړي نو هغه هم څه ختمه وهم عن الاخرته په دې څنګه پويږي بې ایمانه وهم عن الاخرته هم غافلون او د اخرت د ثوابونو نه د علوم نه دي غافلون سری نا خبر دی خبردار نه دی ولې پوي مړه پس پوي اولم يتفکروا آیت سوچ نه کړي فی انفسهم فقلوا نفسن کې ما خلق الله السماوات والارض چې نه دی پیدا کړی الله اسمان او زمکه او ما بینهما او هغه چې ما بین دې دوالو کې الا بالحق مگر د پاره د ښکار کولو د حق کانو و پخوانی اشد منهم سخدینا قوتن په طاقت کې و آثار الارض او د آبادو نفس مکه کې و عمروها او آباد کړی د دې زمکه لره اکثر زیات مما داغنا چې د آبادې دی لره د چې سوره زمکه آبادې دور آبادې په خوا خلکو کفارو نو کړي وجادهم رسلهم بالبينات او راغلیو دیتا انبیاء دی فضلائلو وما کان الله ندی الله لیظلمهم چې جاتیو کی پاغي ولکن کانوا انفسهم لیکن دی په خپل ځان یې زمون جاته کی د ګناهونو په وجا ثم کان عاقبت الذين بيشان جام دا کسان او ساو چې شرک کوي سو ابد انجام د کفار وبد دیو جنان کذبو بی آیات الله چې دې نسبت د درو کړو آیاتونو د الله توکانو وغي بها په دې آیاتونو د الله یستاج ټوخي کوله الله یبدا الخلق الله پیدا کوي مخلوق لرا ثم يعيد بیا واپس کوي مخلوق لرا ثم الیه ترجعون بیا بخا دې الله تاسو واپس کولې شي ويوم تقوم الساعه او پاول چې بدريږي قیامت یبلس المجرمون امید به شي مجرمان د هر قسم خلاصینا مشرکنا او مشرک د موحدنا ويحيي الارض بعد موتها او تا د کیس مکر را پزو چوال دینا وکذالک تخرجون دا رنګ به تاسو کړی شي بیا د قبرونو نا یو ځل موږ د قبرونو وځو یو ځل به قبرونو ته زو کله د خیو که خفای یو ځل بځه چې لاله سوره مودا قبر کې پروت وي نو یو ځل به د قبر نه پورته کیږي دا د عقیده کنه کمنه یو کني منی یو ځل په پورته کېږي کذالک تخرجون نه دی بیا ایشه په کار راځي سو په کار راځي قران توحید ومن آیات یو بازه د نه خدا الله نه د الله په یوالي ان خلقکم من تراب پیدائش تاسو د خارو ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا نا کهان تاسو بندگان تنتشرون خریدونکي بیا تاسو بندگان چې خوريږي په ځمکه کې ومن آیات او باز دې نه خدای الله نه د الله په یو ان خلق لكم من انفسکم پیدائش دې تاسو د فیدې لپاره من انفسکم د جنس تاسو نه زواجن بیبیان خزي تاسو لا الله تاسو د جنس نه خزي پیدا کړی وای کله د انسانانو کې نوې زناورو کې وینو ها بیا به څه کوله موده او چې بوډا شي بوډۍ شي نبی یو بل باندې مهربان وي زما بوډا د خدای ژوند دی لري تا ته زما ضرورت نشته زما بوډا چی چاته می ضرورت نشته او بوډا بابا وي زما چې کټ کې راته اسه دا ناشته کنه دا بوډۍ خدای می د بوډۍ ژوند دی لري یا بوډا بوډۍ بیا ژوند دی باس کوي مړ بوډۍ بس کوي هغه خو د پاسه کو نه ده بوډا وسو بیا غریب خو کچاو د دکل اور کال ته به گزار کړي نو خدا سي بوډا بیا څه کوي خدا سي بوډا بیا اې جو دیګ د ژوند خوده او هوا الله دې زمونږه خزندګي نصیب کړي الله دې زمو خو زامن او خو نسی نصیب کړي چې خدا زمان نسی ما ته ملي ونی کوا او ته نن سبا ځان ته پخپل نکو او نیا نسی لیونی کوي بچی ځان ته لیونی کوي ته پوسه کړه دا څه کنه صحیح کار نه کوي نو خود به لیونی کی صحیح معاشره کې وخت نه ته نو خود به لیونی کی راشه بچیا راشه بچیا سلو پینځه بچی دي د یو د بچی سره پوګه ګرځي ابل ته ابل هستا دا څه حکم خامخا دا لیونی نشو راشه تمیم بچي تمیم بچي تمیم نو سه راشه بچو کینه څوره مزه وکړي ټول به زار زار کیږي خو چې دا دوه دي یو پوګه ګرځي بل ته سپېړه ورکړ ته گزار کې تعالی راځي ستاوي دا داسې حکم وي ځکه هغه بابا خیر ساتي بیا استا پدی ته وي لا کنځل مو ته بیا کوي اگر که ماشومان دي وی وی والم چاول وی هغه پلید بابا والم دا څه وره کې مودتم ورحمه دوستانه مهرباني ده ان فی ذالک یقین پدې کې ساج مشان نغری لقوم یتفکرون دا چې قوم د فرض چې سوچ کوي من آیات یو بازه د نه خدای الله نه د الله په یوالي خلق السماوات او الارض پیدائش د اسمان نو د زمونږ د وخت اختلاف او السنتکم او اختلاف د جب استاسو او الوانکم د رنگونو استاسو ان فی ذالک لآیات للعالمین یقین پدې کې ساج مشان نغری د پاره د مخلوقات ومن آیاته معلوم دي او باز د نه خدا الله نه د الله په یوالي منامکم منامکم خوب تاسو دې باللیل د شپې او نهار او د ورځې چې پانه سي کوي ورځې د شپې او د ورځې خوب دې دا یو لوی نعمت ته د ورځې مو د کېږي د شپې مو د کېږي دا معنا الکه تعالی خو دلیل ملاو شو تعالی خو دلیل ملاو شو پاور خوبونه دي والنهار ويقظكم في النهار او وقيدل ساسو دي د سار سار د وخت وقيږي چا په سه بانګوي ته بیا ویښ شوی پلندو سرګو هغه وقيږي تهجد کوي بانګونه کوي او دا باز بکیو دی ټول نه باز نیم بکیو دا باز خو طالبان وخت پاسي خدا باز نیمي لکه ده ان فی ذلک یقین په دې کې سازي مشان نه خیر پاره دا قوم چې عقل نه کار اخلي ومن آیات یو باز دنا خدا الله نه الله په یو آیان تقوم السماء والارض بامره ټینګې دل د اسمانونو د زمکو دی به امر په حکم د الله ثم اذا دعاکم دعوتن بیا کلا چې رو بلی تاسو را پر بلو سره زمکینا اذا انتم تخرجون غهان تاسو بروزئ پاسمان نور مکو کې او دا الله دې زور او حکمت والا ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان الله تاسو د پاره مثال د جنس تاسو نه حلکم مما ملکت ایمانکم شتر تاسو پر دا سنا چې مال شوی خیر تاسو دا من شرکا زبر خدارنا تابع شي د دین د الله فطرت د دین د الله هغه دین فطر الناس چې پیدا کړ الله مخلوق لره علیها په دین باندې دین اسلام ما من مولود یولد علی فطرت الاسلام هر یو بچی چې پیدا کیږي نو په فطرت اسلامی الله غا پیدا کوي ها دین اسلام باندې فهو انو دغه دلی تکلم خبره کوي ما پاغه چې دی دا الله سره یو شرکون بر خدار جوړي فاذا اذقنا الناس رحمتا کلا چوسکم خلق ته مهرباني خوشالي کی به پاغي وین تصبهم سیئات بما قدمت ايديهم او که اورسیږي دای ته تکلیف په سبب دا چې مخکې لري ايديهم لا سونو دا اذا هم یقنتو ناګهان وی دی نا امیدي کوي وما آتیتم من زکات نه چور کوي تاسو زکات یریدون چې اراده لري تريدون چې تاسو اراده لري باغې وجه الله د الله د رضا چاله یو شی ورکې چې ورکې روټي ورکې خوراک ورکې کپڑے ورکې دوی ورکې پیسې ورکې چاله کتاب ورکې یو شی ورکې چې مقصد دې په د الله رضای چې زمانه زما رب رضا شي نو فاولائک هم المضعفون نو دا کسان دي د چنکون کی ځان لره خپل اجر دا وسګور ځان له اجر سیوا کو دا ده کنه چاله ورکه ځان خپل اجر سیوا کې په دې صغر مکه تکلیف کې په دې ګرمۍ کې هغه لګیای زنانا اخلي پخلي کې پروګرام کې نو الله مهربان نه دي چې اجر نه ورکي الله الذي الله ذاته آیشته دې دبر خدار ساسونه سوچ کوي د دې کارونو ساسونه یو شي سبحان او پاک دې الله وتعالى لوی دې اما دا سن یو شرکون چې دې بر خدار کوي د الله سره ظهر الفساد فی البر والبحر خور شوی دې فساد فوچ او دریابونو کې بما په سبب دا کسبت چې کړی دی اے دین ناس لا سن د خلقو لیوزی قوم دې د پاره چوسه کې دیتا باز عذاب چې دی باز هغه چې دې کوم عمل کوي لعلهم يرجعون خامخا چې دې واپس شي د بدو کارونو نه قلوا پیغمبر سیرو سیرو ګرځي چکر وای موټر سیرو یو وی ګرځي شابه وایا سیرو او ګرځي فل ارض پزمکه کې چکر اولګوي فنزرو موټر کې بناستي من قبل ایاتیا مخکې دراتو دا غیر زنا لا مرد له چې نه به واپس کېدل له دا غیر چې د پاره من الله د الله د عذاب نه یوم ایذن فدارز بدی یصدعون بیل بیل شي جدا بشي من کفر فعلی کفر او چا چې کفر کو لازم بشي پاغه سزا د کفر دا او من عمل چا چې عمل کو صالحا نیک فلی انفسهم نو د پاره د خپل ځان یم هدون دې تیارې کې لې ذل زینا مون دې پاره چې بدلو کیا کسانو ته چې ایمان وروړي او عمل صالحات ولتبتغو او دې لپاره چې ولټوي تاسو من فضله د فضل د الله نه د الله فضل ولټوا ما ځان لک ولټوا او ولعلکم تشکرون او خامخا چې شکریا ادا کړئ نن ځان مالم نشه لټولې کله کې پیسې د ځکاره شي بیا د سوق نه پریری او کله سرنی بیا د سوق نه پریری استهزاء ټوکې در پورې کوي او کله کار کې نو به ته کاتم سوق نه پریری یو کې نه پریری ها الوی دا شی مال راکه ځکاره شي هغه څو پورې چې هغه شی د ناغستې نه یا پټ کړي نه یا د خراب کړي نه کنه خدای څه کوي تیری څه مصیبت ده او کوي مال راکه او یو سوال کوي لقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم تاخير علي ګلم انسان په خوا انبیا خلقو مونتا وجا سما چته دا عادت نه لري چې ځا چانه یو شی وغواړم په سوال باندې او ته ځان ډیر بد ښکاری خدای ګواري زه په دې خپل حالت د غریبۍ باندې شیطان خپل فلسفه ځکه هم چې زما کوشش دا کوم چې زما د مخلوق ته ډیر احتیاج را نشي نو چې ځان له یو شی والی او چا د سره اولی د خدای څخه د تپریدي راکا راکا راکا سو پورو چا شي نه خراب کړي نه دی پریدي چې درخه خراب کو ډندته کو به دل گزار کوي واه به ځان خپل نوې والی ته به دغه څه پرې او کو د سره نه ویرا کا وې ځان والا کنه تاسو یو ځان شي والی کنه مو به سره پسې شي بیا هم نه پرې ما څه کولا یو یو کس پسې ولې شي استادارو مې ورسې په منډه د اسیز راوړه وې پلاټ دی وځان والی بس په سبا له مې غسیز نه واغس ورو ورو اوس یې مراد اوس نه پری نو سره صفات نه دي پری دي خلک خو زما صلی الله تعالی رحم وکړو دا د دنیا سره د خلکو داسې مینه ده نه دي من فضله ولټوي د فضل د الله نه نه دي فضل او دور بېمانه و مال غټي دور مال به غټي چې په لکونو باندې وای اوسم الله د مجرمانو نه بدل لري الله ته فیته اغسته شي اخلي به الله د مجرمانو نه بدل زموږ مخ کې والا چې موږ وګورو زموږ له یخشي الله وکانا حقا علينا نصر المؤمنين او دار او دې ثابت په موږ باندې امداد د مؤمنانو الله وی زبر د مؤمنانو امداد کوم الله د زموږ د کمزور امداد وکینو څنګه چې نوح عليه السلام وی اني مغلوب فانتصر الله ز کمزور ما زما امداد وکړه دا فصل تیر شوی دی آثار کې نخو کې یو نخا د فصل جړواله دی د تمکو جړواله دی تماکو څنګه شنو څنګه جړ شو خلک ته پانه ماته غنمان څنګه جړ شي لوي کی لزلو نخامها ګرځي دا غلګ خلک چوکي په ګډه کې پیسې په کې سو ګټي لزلو نخامها ګرځي دی من بعد فزدینا یکفرون چې انکار کوي فانک لا تسمع الموتى پیغمبر ته نشه او رول مړوتا ولا تسمع ثم دعا او نشه او رول کونتا الدعاء بلنه لرا امړې خبرې دا الله وی چې کون دې کون هغه ته نشه او رول چې ته کونی ته به ما خبره واوري نو چې خاور کې دوه درې ګه ځحکته پروت دی او د خاور په پرتی دی او مل نه هغه به خاور رقم نه نه واوري ظالما الله الذي خلقكم الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو من زوفن د کمزوري شینا ثم جعل من بعد زوفن قوتا بیا پیدا کړی پس کمزوري نه قوت لرا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشيبا او به ګرځولې پس قوت نه کمزور والے بوډا والے بوډای کا وګوره ځوان وی ماشوم وی نوجوان شي لکه ستا رورو ګیره رااله بیا به ګیره تور شي بیا به رورو ګیره پس پینودو شي ها ها ګیره بالکل پس پینودو او بیا به تک سپینه ګیره شي او بیا پام سره روان شي یو ټیم بداش دی پام سره روان بیا من کله خنو تیر کړی وای دا وته بیا کذالک هم دارنګي کانو د یوفکون چې الول شو د حق نه باطل تا وقال الذين اوتوا العلم وای با کسان چې ورکل شو ته علم د کتاب والایمان او امن الايمان او رول و ایمان لقد لبستم تاقی وقت کړو تاسو فی کتاب الله فعلم د الله کې الی یوم الباس ترسر پورته کېدو پوره او نه بده دې ملامتیا قبول کیږي کله ځان ملامت کوي ولقد ضربنا للناس في هذا القران تاکي بیان کړي موږ د پاره د خلکو په دې قران کې من کل مسل دار قسم دلیل نه په قران ولا ان جئتهم کچر راتلو کې ته دې خلکو ته بیاتن په یو دلیل په یو معجزه شروع کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص الف لام میم تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی مضبوط او دم دا کتاب هدایت دی ورحمه او مهرباني ده للمحسنین د فرض نیکانو الذين نیکانا کسان یقیمون الصلاه پابند کوي نماز او یوتون زکات او کوي د زکات لرا او هم د اخرت باندې هم دی یو قانون یقین کوي او خالق دی الله په دې ځمکه کې د هر قسم زنده سرنا وانزلنا من السماء او راورو موږ د بارنا مانوبا فانبتنا فيها من كل زوج كريم زلغنو موږ په دې ځمکه کې د هر قسم جوړې عزت مندې هاذا خلق الله دا پیدائش د الله دی فاروني او خو ما تمازا خلق الذين من دوني ان شرک بشک شرک لظلم نظیم خامخا ظلم دی لوی ووصینا الانسان بوالديه او وصیت کړی موږ انسان د مور او پلار دا غسرہ حملته امه وهنا پورته کړی او دلرا مور د په تکلیف علا وهن سره تکلیف نه وفصاله فی عامین او د تینا پرې کول د په دوه کالو په شکریا دا کو زما ولی والدې کو د فرض مور او پلار الی المسیر خاص ماته دې زید ګرځې دوه وان جا حدا کا کوشش کوي دا مور خپل فتا پدې چې بر خدار پیدا کی ما سرا هغه چې نیوی تا د پاره پاغي باندې علم دلیل پویا فلا تطعهما ما من دا سه مور خپل او صاحبهما فی الدنیا معروفا او ملګرتیا کو دې دوالو سره په دنیا کې پنه کو کارونو کې وتبی سبیل من اناب الیا او تابع شاد لار دا چا چې دا ګرځي ماتا ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ته زید واپس کېدو تاسو لري فانبکم نو خبر بکم تاسو به ما پاکانو چې کوم تم تاسو عملون کوي یا بنیا او زما بچرګوټیا ازما بچیا وچه خوښ شي ها خوشي بچي یا بنیا زکه پلار په بچی باندې خشه پیر زونه کی یا بنیا او زما بچرګوټیا زکه زم علم کوي بچو دیندار بشي تابعدار بشي قران خان بشي علم الله الله نصیب کړي تاسو خواري نه کوئ نو تاسو پیدا کړه ما ما را تاسو تاسو ما ده سره یا بنیا او زما بچر ګوټیا ان بشکدا عمل ان تکو کو چوتوی مسقال حبتن پاندازې د دانې من خردلند اوری فتکن نشی هو زما په کې دا فائدہ ده څنګه الله دا اجر او ثواب ده ګوره ابو الحافظ سے بیان کا په مجمع کې مال مزرا کولا پوجي مې زه دې کوم ما ثواب دي ما په کدا فایده فتكون شيغا في صخره پګټه کې او په سما یا بر اسمان نو کیا او فلر یا پزمکه کې یا تیرات د بوګي پاغه باندې الله ان الله بشک الله لطیف خبیر بارک بنو خبردار دے یا بنیا او زما بچو ګوټیا اقیم الصلاه پابندی کو د مانزه و امر حکم کو بالمعروف پنه کو ونها من کو خلق د ناروا او نوسبر علی ما صابک صبر کوا پا تکلیفونو باندې چې رسیږي تا تا ان ذالک من عزم الامور یقینا دایره په کارونو نه پوخ کار داري ان انکر الاصوات یقینا دې ناکار په وازونو کې لصوت الحمیر خامخ आवाज د خر دې علم تروا تاسو نیونی ان الله بشک الله سخر پیدا کار کې لګولي تاسو لپاره هغه څه چې پاسمانو کې روا چې پزمون کې واسبغ علیکم نعمه او پر کړی پتا سبحانه خپل نعمتونو ظاهره تنکاره او باطنه او پټ ومن الناس بعض خلقنا اسودی چاغه جګړه کوي فی الله په دین د الله کې بغیر علم بغیر دلیل ولا هدن او به د هدایت نه ولا کتاب منی او به د کتاب روشن روخانه کوونکی نه ایزا قیل کله چې ویل شي لهم دتا تابع شي دا کتاب انزل الله چې دا یې الله نو قال وای دی بل نتبع ما وجدنا بل کتاب داری کو موږ دا سوچ مونږ دني موږ باغی باندې آبا نه خپل مشران هر یو روان دی هغه نیټه مقرره خلت دنیا کې وان الله بما تعملون خبير او بشک الله پاک چې کوي تاسو خبردار دی بدل بدل کی ذالک دا دیو جناب ان الله بشک الله هو الحق دا دی رښتینی وان ما يدعون من دونه الباطل ولو ترا کشر اوینی تو کلا از المجرمون کلا چې مجرمان منا کې سو کته کون ګیرو اوس یې خپل سرونو لرا عند ربهم د خپل رب سرا وای بدی ربنا از من ربا اب سرنا اولید منګا خپل حالت و سمینا و اولید من خپل حالت فرجینا الله مونږ واپس ک دنیا ته نعمل چې عمل کوم صالحا نیک الله بیا مونږ نیک عمل کو ایزوانه کې په بډاوالي کې بیا په ځواني باندې الله موږ ځواني ته بوزا موږ بیا داسې بي دیني نه کو او چې ځوان شي وي هغه ما شوموالي خو یا الله موږ بیا ما شومان کا چې لبه کو منډو پاپړو چنګمال خورو واپس کیږي بیا څنګه چې د بډاوالي نه ځواني ته نه واپس کیږي څنګه چې د ځواني نه ماشوموالي ته نه واپس کیږي نو دارنګي د اخرت نه دنیا ته نشو واپس کې دي زم کا چې زبیا طالب وي بیک می غارت اوي به صدا او ګرځې دي سفر می کولې د علم ګورو مان او وخت راځي وخت راځي لا وخت تیر شي ته دې چې وامنو لا وخت تیر شوی دی یاد اوس که یو سړی ډیر چې بیا قیامت کوي چې الله ما دنیا ته چته راځي اوس تاسو وختونه دي اوس مهنت کوي ګني بیا به تاسو وای چې کاش دې بیا الله کا چې دا غزوانی او ماشوماله بیا راته نو سره واخا دې بوجنو نه بخلاص او دې مصیبتونو نه بخلاص وي خپې غمه به یو ځکه ګټ کې طالبې دې کې ناسې جماعت کې سره خسته ژوندۍ او طالب ګری ماشاء الله خسته ژوندۍ او طالب ګری خدای گواه دې کړو دنیا ټوله بادشاہي یو خواکا او د جماعت کې د طالب ګری د خپل مهنت د سبقونو د یادولو مزه هغه بل خوا ده نه برابرېږي دې بادشاہان په لرزان دي اې دا څه خو دي ته طالب خو به غم چې په کم ځای پرې واته بس وته شو کماشي دی او ګرمي دی او که سړځي دا او روټي نشته او بس موږ پرې پرې وته یو څو څوره باندې رښتا په ډبل بډونو کې خلکو له خوب نه ورځي سیګانو کې خلکو له خوب نه ورځي مزه دې زندګي کې اوس کوم تاسو سر ډیر وای چې مهنت سړی مهنت سو کوي پیدا کوړتا زما ستانه مخکې سره ما کوړتا فرجعنا نو واپس کوم دنیا ته نعمل صالحان چې عمل کوم نه ګو دا غلط وخت څنګه ارمان کا پرې وته څنګه وستړي شو مړې صح او دین کې لګیا یې مهنت کې کوشش کې تاسو وخت تیریږي تیریږي تیریږي نو دا د ټول دنیا د موټرو او د بنگلو او د بادشاہونو سره وي مړه خلک بنگلې جوړي خلک موټرو کې ګرځي وازه مال خبره دا بنگلو موټر دا بهترین سیز دی یاره ها بنگلو بسکه مونږ پرې خو دو تاسو لا د خپل رحمت نه پری بدو مونږ تاسو د خپل مهربانتیا نه وذوقوا وبسکه او بل شي اوسکه عذاب د امیشوالی بما کنتم تعملون په سبب دا چې تاسو کوم ملکو دنیا کې انما یؤمنو بیااتنا بشک یقین کوي پایتون زما کسان اذا ذکروا بها کله چې له پند ورکړي شي په آیاتونو نو خرو پریوزي سجدن سجده کوونکي الله تعالی وسبحوا بحمد ربهم او پاکی بیانې په حکم په حکم د خپل رب وهم او دی لا یستكبرون ځان غټ نه غني تتجافا جنوب مال مزاج پدا سال کې چې بیر تویل دی الخنا د خپل بسترونه اے د شپې پاسيږي بستر لري گزار کې او الله ته ودرېږي په سجده شي خلق ودی او د په سجده ولالي لوی مقام نه فلا تعلم کلیګو او کډیرو خو خپل هغه سخاوت جاری ساتي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعداد نیکانو نخیری ښا فلا تعلم نه پویو نفس پاغه نعمتونو چې پټ کړی شي لهم دلرا من قرة اعین دی یغوالی د سرګنا الله وې داسې نعمتونه می تیار کړی چې ستاسو کې به پیخیږي الله دې مستګي یخیږي الله دې موږ د ظلم نه بچ کړي الله دې موږ د جرم نه وساتي ډېر لوی ظالمان دنیا کې اوسي لکه فرعون ولقد آتینا موسی الكتاب تاکي ما ور کړې موسی عليه السلام ته تورات فلا تکن مکیګت فی مریه فشک من لقائه ذ ملاقات د موسی عليه السلام د خپل کتاب سره وجعلناه ذل بني اسرائيل او ګرځولې ما دې له هدایت د فارض بني اسرائيلو بسم الله الرحمن الرحیم سوره احزاب سوره احزاب کې رد د رسم باطل له خلاصې مو یادوي او درې مثال ندي په اسباد د یو والد الله توحید باندې او سلیریش خطابات دولس نبی علیہ السلام دولس امت د نبی علیہ السلام ته طرف طرف ستانا ان الله بشک الله کان دې بما پاکار تعملون چې کوي تاسو خبيره خبردار چې کم کار تکي الله په خبر دې وتوکل علی الله او ځان سپاره په الله وکفا بالله وکیل او کافی دې الله ذمہوار ما جعل الله نه دې ګرځول الله لرجل د فرد یو سړی من قلب ان ذلنا فی جو فی دا پګړه کې وما جعل ازواجکم او بیبیانې داغه مینځ د دی دی و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض او خاوندان د خپل ولی بعض د دوستان د بعضو دی فی کتاب الله په کتاب د الله کې بالمؤمنین د مؤمنانو نه او د مهاجرینو نه الا ان تفعلوا مگر چې کوي تاسو الی اولیاءکم د خپل دوستانو سره معروفه راولېګ موږ فاغي باندې دی حنباد وجنودن او غلخ کړي په موږ راولېګلې لم تروها شنری دي تاسو هغه لره هغه لخ کړي د سوي د فرشتو په امداد وکان الله بما تعملون بصیر او دی الله پاکا چې کوي تاسو بصیر علی دونکو اذ جاءوکم کلا شرال دا کافر تاسو ته من فوقکم د پاسه تاسو نه ومن اسفل اولاد منکم تاسو نه د وجه د خفګانونو نه چې اوس خو کافر چاپېره شوي دي مونږ خو نه پرېږدي وتظنون بالله ظنونا او ګمان کاو تاسو اے منافقانو په الله بد ګمانونه چرته لک کسانو د چار چاپېره د ټولي دنیا کافر داغه مقابله ډېر ګرانه ده هنالک بتلی المؤمنون نو په دا مقام کې امتحان وکړ شو په مؤمنانو وزلزلوا زلزالا شديدا وعده نه کړی موږ سره الله او رسول او پیغمبر د الله الا غرورا مگر د دوکې دا خو دوکه ده چې چار چاپیر او کفار راغلي دي یو موټي صحابه مقابله دغه سره خوري راکړه دوکه نه ده وایز قال طائفه یا کچوی یو ډلې د منافقینو نه یا اهل یسرب اے مدینه والو د مدینې مخکنی نوم یثرب و. اې مدینې والو لا مقام صحابو ته وی نه منافقانو لا مقام لکم نشته دې ټینګې دل ستاسو د پاره په خپل دین باندې اې صحابو فرجعو واپس شي د خپل دین اسلام نه کفر تا و دین اسلام پرې دی ګینه اوسم کفار نه پرې دی ويستاذن فريق منهم النبي اجازه غالي یو ډله د دینا د پیغمبر نه وای دی ان بيوتنا عوره ایو ډله دا شوا منافقان پیغمبره موږ له اجازه راکا موږ زو کلی ته کور می خوشره مور می بیمار ده زمي وړو کې پرې خو دې جی لګه د جهاد نشم کوله باندې دا باندې کوي ښا دې چې ټی لګه راکا تیغ تکي ځان د زید جهاد او د زید طالبګری نه وباسي ولو دخلت علیه من اقطارها الله وک داخل کړي شي را دن شي په دې کفارو په دې په دې منافقین من اقطارها د چار چا پیرنا د دې چار چا پیرنا منافقین باندې کافر را داخل شي ثم سئل الفتنه بیا تاسو کړي شي د فتنه په اړه کې شرک چاله کا مشرک یو کني لا اتوانو خامخا راځي بده دې شرک تا وما تلبسو بها الا يسيرا او دې بترنګ تین کی بها په دې کلمې الا يسيرا مگر لګ اے کافر با لا دخلی نا خبره مومنانو اخکلینی چې کافری او کم مومنی وکمانه کافر صحیح مسئلیا تاسو اړو کېږم نه بس ولقد كانوا پتاقي اودای دا منافقان عهد الله چې وعده کړی و دا الله سره من قبل پوخا چې لا یولون الادبار چې نه باړې دې شاګان وعده کړی و چې موږ به شا کافر ته نالو تخ تبنکو په میدان به د پیغمبر سره ودریګو او چې وخت راغی نو به تخ ته وکړه وکانه عهد الله مسؤولا او دا وعده الله ته پوس کېدون کې ته پوس شوی و پیغمبر الله ينفعکم الفرار چې د فیض بدن کې تاسو ته تختا ان فضرتم کې تختا کوي تاسو ان موت مرنا او القتل یا د قتل نه و اذن پدا وا کې کې تختا وکړه لا تمتعون الا قليلا فیض بدن کې شي تاسو ته مګر لگا صرف ځان خلاصول دي وا پیغمبره منزل الذي سوق دیا کس سوق دیا غزاد یعصمکم چې بچ پکې تاسو من الله د الله د عذاب نه ان اراده بكم سوءا هغه ورستو پاتې کیدونکي تاسو نه د جهاد نه معوق چاغه د دین د کار نه ورستو پاتې کی د جهاد نه هغه مال لا پیژني چې واره کو ورستو ورستو کی والقائلین وا کسان چې هغه وینکی وی له اخوانهم خپلونو ته حلم الینا راشه من سرا مزه مرګ پر راغلی خدا پاک اوس بس کیږي خدا اوس بس کیږي چې کله تکلیف وخدا شي تکلیف لاره بیا وکړه فایزا ذهب الخوف کله چې لاره شي یرا سلفوکم نو مخا نو مخامخ کیږي با دا منافقان تاسو سره به السنتن حدادن پاغجبو تیرو تیرو څه شو مړه دور خو باندې ما ته رنګ کړو کنه سسن نفس مسکال باندې کړو چې ما سره بیا کمی عمل کول دومره خو باندې ما ته ویلو کنه او دوس خلی دي خو ځانې غلې کړو کنه منافق سلقوکم نو مخامکیږي وا تاسو را پاغه جبو تیرو تیرو باندې اشحتن عل خیر بخیلان دی په فیدو د مؤمنانو اولائک الله ودا کسان دی ایمان لري ورلنا زړه کې مؤمنان نه دی الله په خلیه سه مؤمن مؤمن کې ایمان کوي فاحبط الله اعمالهم برباد کړی الله دې عملونه کوا کان ذالک او دې دا کار په الله یسیر آسان یحسبون الاحزاب ګمان کوي دا منافقان په اډلو د کفارو لم یذهبوا چې ندی تلی اوسم لا محاصره کې موجود دي اوم پیغمبر او صحابه وی منافقان او لال کافر خیمه د یو بل الله را اخلاص کړي سلی را لا او تخته ده محاصره ختم شو منافقان وی نه اسی وای موجود دی ګوره تلی لاندې دی یره یره غسی کنه ګمان کوي دا منافقان پاډلو د کفارو لم یذبو چې تلی نه دي ویات العذاب کراشی نور ډلې د کفارو یودو خو خیدا منافقان لو انهم کاش کړي بعضونو سیدلې فل علا په باندو کې کا چې ته لری لری په یو یو کور په غر د پاسه اوسې دې خپې غمه د دې کړو مصیبتونو نخلاص وي یسالونا او تاسو کول عن انبایکم د حالات تاسو چې لکه ګټه د چا ده ولو کانو فیکم که چرته وی الله وی دې پتا سو کې ما قاتلو دې بجنګ نه وکړي الا قليلا مگر لک لقد کان لکم پتاقیش تاسو د بارا فی رسول الله په اتباع د پیغمبر د الله کې اسوتن حسنتن طریقه خستا د پاره دا چا یرج الله چا امید لري د الله ول یوم الاخر در اخر و ذکر الله کثیر یاد الله لره ولما را المؤمنون الاحزاب ارکلا چولی د مؤمنانو ډلو د کفارو لرا قالو نوای دی هاذا ما وعدنا الله ورسوله دا غدا چې وعده کړی موږ صلی الله پیغمبر د الله وصدق الله ورسوله رشاوی دی الله پیغمبر د الله ما زادهم الا ایمان او تسلیما او زیات نکته خبره مؤمنانو لرا مگر خی ایمان او غاړه کې خودل من المؤمنین رجال بعض د مؤمنانو داسې سړي دي صدقو چاغي رشا کړه هغه وعده عهد الله چې وعده کړو د الله سره پاره چې زب الله کله کې مصاف دین باندې ساده دین کار وکوم وعده رشا کړه فمنهم من قضا نحبه نو باز د مؤمنانو نه آسو دی پورا چې پوره کړه نحبه خپل نیټه چې کوم واده کړی و نحبه نیټه خپل ومنهم او باز دینه آسو دی ينتظر چې انتظار کوي باز لار هغه نیټه د شهادت پوره کړه او د دنیا نه په شهادت او توحید باندې لار او باز لا انتظار کوي نو د خپل مرد شهادت ورد الله الذين كفروا واپس کلا کسان چې کفر کړي بغیر هم صد خپل غسونه لم ينالو خيرا چې دوی اون رسید خیر تا ډیر جو سره کافر راغلو منافقان راغلو په مقصد ته اون رسید کافر وکف الله المؤمنين القتال او کافر الله د طرف از مؤمنانو د جنگ جنگ نشو څنګه الله کافر کمزوري کړه هغه جنگ احزاب باندې پوي کنه چا چا پیدا غي مخاص محاصره کړه وکان او چې سړی اوس هم ګوري هغه خندقونو باندې اوس روحونه جوړ شوي پارکونه وکان الله او د الله قوي او زور اور وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب چې سړی زی کم سے کم چې قران یادي ال تور په یادي او دلته کې هغه ځای را په یادېږي وانزل الذین ظاهروا من الكتاب او را کوش کړه هغه کسان چې امداد کړو د کافرو د اهل کتابونو من د کوم نه را کوش کړه من سیاسیهم د قلو دا غینا وقذف فی قلوبهم روبا او غرز الله دا غی پرون کې یری لرا فریقا یو دلا وجل تاسو وتاثرون او قید کول تاسو فریقا بل دلا هغه چرې د پیغمبر بیبيانې بے حیايي کړې نه ده نو یضاعف له العذاب ضعفین یا د دین مراد د مليانو خزې دي د امیرانو خزې دي د اجیانو خزې دي د لولوی خلکو خزې دي اجر هم زیات دی خو ثواب هم ګورې زیات دی ها خو ګورې ګنایم سیوا ده دو چند بکلی شي دا خزر لپاره عذاب دو چند وکانه ذالک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله باندې آسان یوشتمه پاره ختمه شو اخر